کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام قصه ده تاسو ویلیو د هغه د قصې یو څو حصې دي پیله حصه دا وه تاسو وی چې حضرت یوسف علیه السلام خوب ولیده چې یولس ستوري نور او سپومۍ دا رالل او ماته سجده وکړه دا یوسف خوب ولید ښکاره خبره دا دی چې ستوري څوکو د ده یولس رونه او نور او سپومې د ده مور او پلار و داسې وخت به الله په ده باندې راولي چې دا ټول به ده ته سر په سجده کیږي دا خوب یې ولید حضرت یعقوب علیه صلات وسلام ورته وایي بچیه دا خوب چاته وایم که دا خوب د روڼو واورېده د سره به حسد شروع کی چې ښا دی به هم دونه لوی مقام ته رسی چې بیا به موږ د ده تابعدار یو چې لانجې ده ته جوړې نه کی خیر دویمه مرحله دا شروع کیږي چې دا خبر دغه ته ورسېد رونو ته چې دقسې یوسف خوب لیدلی دی او داسې وخت به راځي چې دا ټول رونه به دته کینی هغوی ورسره حسد شروع حسد یې ورسره شروع که جرګه کوي چې هلکه دې یوسف سره څه وکړو یو پکې راپاسېد وایي څه وکړو راپاسې چې قتل یې کړو مړ به یې بس ختم به شي یو وایي نه قتل چې دی دا خو ګناه کبیره ده داسې څه کوې وایي څه وکړو وایي بوبیسو چرته لارې ځمکې ته اول ته به یې لرې کړو چرته کوی ته به واچو کند کې به واچو قافله براشي او ځان سره به بوزي موږ به خلاص شو و یلکه دا خبره ډیره ښه ده ښه چې بس دغه به کو د پلار نه به بوزو چرته لرې به واچو دا دویمه مرحله ده لقد کان فی یوسف یقینا و په قصه د حضرت یوسف کې لقد کان فی یوسف یقینا و په قصه د حضرت یوسف کې و اخوته او درونو داغه کې د حضرت یوسف او داغه درونو په قصه کې و څه شی و آیات نښې نشانې د الله د قدرتونو و لسائلین د پاره د سوال کوونکو د سوال کوونکو څه مطلب یا دا مطلب چې یهودو دا سوال کړی و که نه چې دا د حضرت یعقوب اولاده د شام نه ولې لاړه دغه ته مصر ته لیکن استاد صاحب وی چې نه سائلین لکه څنګه چې په معنا د سوال کوونکو سره راځي نو دلته ریاضه سائلین په معنا د تحقیقات کوونکو سره هم راځي کم سړی چې د یو شي تحقیق کوي تاسو وایې تفتیش نو هغه تفتیش والا پوښتنې کوي که نه نو په دې کې او لسائلین دپاره د تحقیق کوونکو اس قالو په هغه وخت کې چې ووې دې روڼو اس قالو په هغه وخت کې چې ووې روڼو څه وایي دا اوس خپلو کې سره مشوره کوي لیوسف خامخا حضرت یوسف و اخوه د هغه خپل سکر ورو احبو هغه ډیر محبوب دی الی ابینا زمونږ پلار ته دا دولس روڼه دا لس روڼه چې دی دا د یوې مور نه مزری استاذ وی د دوی د مور نامه و لیا لیا بیا دا مړه شوه دا لس زامن یو نو بیا د دې خور وه راحیل هغه بیا حضرت یعقوب علیه السلام وکړه نو د هغه دویمې ښځې نه بیا حضرت یوسف او د ده رور بنیامین دا وشو بنیامین نو مطلب دا دی دا بنیامین سکه رورو او دا نور لس رونه یې څو میرني نو دا رونه وایي چې له یوسف خامخا یوسف و اخوه د هغه خپل رور بنیامین احب الی ابینا هغه ډیر محبوب دی زمونږ پلار ته او د چا نه ډیر محبوب دی من نه زمونږ نه دا دوه روڼه چې کم سره دي دا پلار ته محبوب دي موږ ته سره ګوري نه او ټوله مینه محبت د دې سره کوي نو خدای هم په خیر کې تاسو خو غټ سړي یې ودونه هم کړي دي ستاسو دې ته څه ضرورت دی چې تاسو سره خلک مینې کوي مینه خو خلک د وړو سره کوي چې خواران محتاج دي یوسف وړوکی دی بنیامین وړوکی دی ونحن عصبتون او منګه یو یو مضبوطه ډله ونحن منګه شي یو عصبتون منګه یو یو ډله مضبوطه نو په کارو چې منګ ته توجه کوي سبا چې دې کار کوي څوک بیا وله کوي ان ابانا یقینا زمونږ پلار ان ابانا یقینا زمونږ پلار چې دی لفی دلال مبین دا دی په خطایې ښکاره کې پلارم خطا دی د دلال معنا به دلته ګمراهي نه کوي خطایي سوچ او فکر خطا دی چې هغې سره مینه کوي او موږ سره نه کوي ان ابانا یقینا پلار زمونږ چې دی لفی دلال مبین دا دی په خطایې او په غلطې ښکاره کې هلکه څه چل وسره وکړو د یوسف سره ایو پکې مشوره ورکوي اقتلو قتل کې تاسو یوسف یوسف قتل کې یوسف او اطرحوه دا د یو سړي رایه ده او اطرحوه یا وغورځوئ دې اردوً یو ځمکې ته چېرته لرې ځمکې ته یې بوځئ اول ته یې وغورځوئ او اطرحوه یا وغورځوئ دې اردوً یو لرې ځمکې ته نو چې قتل یې کې لکه یو وی یا چېرته لرې وطن ته بوځئ نو فایده به د باباجي توجه به بیا بل چاته نی موږ ته به یخلو لکم خالی بشی ستاسو د پاره وجه ابیکم وجه مختوی دلته معنا کوي توجه خالی بشی تاسو ته تا وجه ابیکم توجه د پلار ستاسو بیا به بابا جی حضرت یعقوب علیه السلام بس مونږ ته توجه کوي دا د شیطان غټه حمله ده په انسان وی ګناه وکړه هلته زړه ورته وایي ګناه ده وی توبه به وباسې که نه دا د شیطان غټ حمله دوی ته هم وایي مړې کې نو اوس پکې سوال دا راغی چې دا مړ کو نو دا خو ګناه کبیره ده خو توبه به دغه کې که نه وبباسئ وتکونو شی به تاسو من بعده پس د وجلو د هغې نه قوما صالحین قوم نیکان توبه به وباسئ یا د دې دا مطلب دی چې پلار خو موږ ته توجه نه کوي خو چې دا وله مړ کو نو بیا به موږ نیکان شو ښه به شو قال قائل اوی یو ویونکی منهم د دغې روڼو نه په دې روڼو کې یو دی لږ دغه پکې دی عدل او انصاف پکې دی وایي د ده نامه ده یهوده چونکې د سړیتوب خبره یې کړې ده وایي د ده په اولاد کې الله بې اندازې برکت اچولی د دې رور نامه ده یهوده قال قائل اوی یو ویونکی منهم د دغې رونو نه چې یرونو دا یوسف ته وګورې نو دا د قتل دغه دی لا تقتلو یوسف تاسو مه قتلوې یوسف و القوه تاسو واچوې دی فی غیابت الجب په ویښه د کوی کې د کوی چرته په ویښ کې لاندې وغورځوئ جوبه هغه کوی ته وایي چې د هغې غاړه جوړه نی ښه غاړه جوړه نی او غیابه غیابه خپله معنا دی هر څیز چې تا نه خپل هر څیز چې تا نه بل شی پټوي اوس دا دیوال نه دی پورې هر څیز زموږ نه پناه کړي دي نو دا غیابه شو د دې وجې نه د کوی ویښ نه دی هم غیابه ده ځکه د کوی ویښ ته چې شی پریوځي نو موږ نه غیبي و القوه تاسو واچوی دی فی غیابت الجب پاغه ویخ فی غیابت الجب په ویخ د کوی کې الته وغورځوی قافله به راشي یلتقطه روچت به کیدله بعد السیارت بعضې قافله قافله به په دې لاره ځي به د اوبو په رستو په نیت راشي دی به هم ځان سره بوځي ان کنتم فاعلین کچریه تاسو کونکی د دی دا د حضرت یوسف د قصې دویمه مرحله چې رونو دا سازش وکړه اوس بله مرحله شروع کیږي د پلار نه بیا څنګه بوځي حضرت یعقوب په حضرت یوسف باندې ډیر مینو دی بیا نه ورکو چاله رون له بیا نه ورکو چې چرته ځان سره بوزي غرله نو اوس دارونه رالل پلار ته چل جوړی قالو نو دوی ووې دی رونو قالو نو دی رونو ووې یا ابانا ای زمونږ پلاره یا ابانا ای زمونږ پلاره ما لکه څه دي تاله لا تأمنا چې ته ادبار نه کې په مونږ لا تأمنا چې ته ادبار نه کې په مونږ علا یوسف د یوسف مونږ رونه زو ته په مونږ سره دا یوسف نه لیږي مالک څه دي تاله لا تأمنا چې ته ادبار نه کې په موږ علی یوسف د یوسف و انا له یقینا موږ د ده دپاره لناسحون خیرخوایو لناسحون خیرخوایو موږ خو د ده خیر غواړو نو څه چل کول پکار دي ارسله ولیږه دې معنا زموږ سره ارسله ولیږه دې معنا زمونږ سره چې خوب نه کوي دلته خو ناست دی خوب کوي مونږ سره ولیږه ارسله ولیږه دې معنا زمونږ سره غدن سباله سبا یې را سره ولیږه چې داسې دشتو غرونو ته لاړ شو څه شي له یرتا چې دې خوراک وکړي یرتا نو دا غر نه دی پخوا خو دا غرونه ډیر آباد دا یو شی او دا بل سیز او دا بل سیز یرتع چې دی خوراک وکي او ویلعب او لوبې وکي غره ته یې سره سره ولیږه لوبې به مو او خوراکونه به مو و انا له یقینا موږ د ده دپاره لحافظون ساتونکي یو که ته وایې چې دا به څه دغه شي نقصان به ورته راسي نو موږ د ده ساتونکي یو هلکه غره کې ډېرې خطرې وي نن سبا غره له مه ځئ بیا که خپل بېحیایي او سړی غواړي او خپله بېعزتي غواړي نو ځي دی اوس به غره له تلي او یو سړی به د باندې راغلي هر څه به هم دنه والي که نور که بېعزتي وکړه چا نه دغه کې بیا خاص کر دا شپې نه دي په غرونو کې نن سبا مخکې داسې و چې امن پکې و خلک به دا لاړل شپوک له به تلل اوس نن سبا ګورې غله ما وې ځان بس بیا یا کول دي نو مه ځه دی غرونو ته د شپې ښه و ان له او یقینا موږ د ده دپاره له حافظون ساتونکي یو قال نو یعقوب علیه السلام ورته وی یا بچو دوه وجې دي چې زه د سره نه لیږم وجې دوه دي یو خدا دی چې ما نه جدا کیږي نو زه خفه کیږم دا یو قال نو دوی انی یقینا زه چې یم لا یحزننی خفه کوي ماله ان تذهب به دا چې تاسو بوزی دی دا تاسو چې دی بوزی نو د ده بوتلل ما خفه کوي یو انی لا یحزننی پخوا به په دې غرونو کې او د دشتو کې شرمخان ډیرو دا دویمه وجه ده واخافو زه یریږم ان یاکله الذئب چې وبخوري دله شرمخ په تاسو میدبار شته خو تاسو به خپل څاروي سره وې لوبې ټوکې به کوې ګیاګانې به ریوې و انتم تاسو چې یې عنه د دنه به غافلون غافله یې بې پروایې تاسو به په نورو کارونو باندې مشغوله یې د ته بم فکر نی دا به راله وخوري دوه وجې ښیي ښه یو خپه کېږم او دویم دا دی چې شر مخ به وخوري د دې اولې خبرې چې خپه کېږم نو د دې خو څه جواب نشته د دې دویمې خبرې چې شر مخ به خوري نو دوی جواب ورکوي چې بابا په دې مه یریږه قالو نو دوی ورته ووې چې څنګه به خوري لئن اکله الذئب که چېرې وخوړه د له شر مخ ونحن عصبتون او حال دا دی چې مونږ یو یو ډله قوي نو بس موږ به ټول مړه یو نو چې دی رانه خوري انا اذا لخاسرون موږ به په دغه وخت کې نقصانیان یو تاواني یو بیا به موږ هم مړه یو هر څه به هم ختم نو انا یقینا موږ چې یو اذن په دغه وخت کې لخاسرون تاوانیان به یو وایي زه به شو چې خفه کېږی نو بویې ځې نو دا اوس د حضرت یوسف علیه السلام د واقع بله مرحله شروع کیږي چې سار شروع روان شو اوس د حضرت یعقوب علیه السلام په مخ کې په مخ کې یو یم په اوږه کې چې هسې لږ لاړ شي یعقوب علیه السلام ورته ګوري بلې په اوږه کې او بلې په اوږه کې او دا یعقوب علیه السلام ورته د خوشحالۍ نه په جامو کې نه زیږي چې لار یې بوته هغه د چا چې په اوږه باندې و هغه وله د اوږې نه راوغورځو د ځمکې ته وایي منډه چې هغه یولس ستوري ده ته یې سجدې کولې هغه راوغواړه هغه په ورمنډه ورغې دی بل رور پورې پنۍ ونیوله هغه هم وله ټس ورکړ نو دی بل له راغې نو هغه هم وله ټس ورکړ نو وایي دونه وو تاریخ کې دی چې کانه قریب الموت مرګ ته نږدې و هغه یهودا ورته وایي هلکانو تاسو ته ما نه وویلې چې دغه کو به نه وژنو به نه نو بوته یې بوته یې په دشتو کې د د شپنکو یو کوی و هغه کوی ته یې دغه ور واچو قالو څنګه دی فلما ذهبو به هر کله چې دوی بوته ده یوسف علیه السلام و اجمعو او دوی قصد وکړو و اجمعو او هغوی قصد وکړو ان یجعلوه چې دی واچي دا یوسف فی غیابت الجب په هغه ویښ د کویي کې دا لما حرف شرط دی ښه څنګه دی فلما ذهبو به هر کله چې هغوی بوت یوسف و اجمعو او هغوی قصد وکړو ان یجعلوه چې دوی وګرځوي هغه فی غیابت الجبې په هغه ویښ د کوی کې چې کله دوی بوتو نو څه چلو شو جزیب دلته پاتې ده لکه ته وی کنه الکه که زمونږ دکان ته راللې نو خبره پوره ده نه ده پوره دسې به وکړو دسې به وکړو نو دلته هم دا دی کله چې دوی هغه بوتو او قصد یې وکړو چې اوس یې په کوی کې اچوو نو ځنې خلک وایي جزا د دې پټه پرته ده فعلو به ما فعلو دوی وسره وکړو ما هغه کار چې کوم یې وسره وکړو یاده خیال دی څوک وایي نه دا و اوحینا نه دی دا د هغې جزا ده خو دا مسله ده چې په جزا کې خو سر کې وو راځي نه نو دوی وایي دا وو زاید دی د دې معنا نشته کله چې دوی دی بوتو او قصد یې وکړه چې اوس کوی کې اچو نو و اوحینا الیه موږ وحی وکړه حضرت یوسف ته چې یوسف خفه کېږه دا د نبوت وحی نه ده ښه دا د نبوت وحی نه ده داسې دغه ده هسې کله ناکله ملایکه د انسان په شکل کې راشي سړي ته یو خبره وکړي نو مونږ وحی وکړه هغه ته چې خفه کېږه مه څه وخت به داسې د باندې راشي چې دا رونه به ستا د لاس لاندې او ته به ورته وایې چې رونو هغه د کوی په غاړه باندې تاسو ما سره څه معامله کوله الله به داسې وخت راولي لتنبئنهم چې خامخا خامخا ته به خبر ورکې دې روڼو ته بامرهم په کار د دوی هذا چې دا دی هذا چې دا دی وهم لا یشعرون او هغوی نو خبر الله ورته وحې وکړه خو په دې وحې باندې دوی خبر نو خیر دا یې کوی ته ور واچو لویه واقع ده داسې چې را روان شو ماسوتان ښه ناوخته یې کوي بابا ته به څه وایو د دې غریب نه کمیس یې مستې دی وایي یو ورغوم یې راواغېشت هغه یې لاله کړه او د هغې وینه په دې کمیسو لګوله او چې ماښام ناوخته رالل او جاړي او چغې وی حضرت یعقوب وله مخې لره ووته یا بچو څه چل شوی دی وی بابا څوک حضرت یوسف علیه السلام وسلام ولګید او شرم خوخور وی نخا وی دا بابا جی دی وګوره کمیس چې دلم راوړو او هغه دی په وینو دی وی عجیبه شرم خو چې زما بچیو خوړی او کمیس یې ونه شلو او شرم مو خو څه سړي نه کمیس وباسي نه خو وی خوري دغه شي وی څه چل هم کړی دی پوه شو چې دا سازش دی وجاءو اباهم او رال هغوی خپل پلار ته وجاءو او هغوی رالل اباهم خپل پلار ته عشاء ماسوتان ښه ناوخته کړی او یبکون ژړلی قالو هغوی اووی یا ابانا ای زمونږ پلاره انا ذهبنا یقینا مونږ تلیو او نستبقو د یو بل نه وړاندې کېدلو منډې هم والې پخوا به دا منډې ډېرې دغه وې مونږ تلیو او دغه دی دا نستبقو د یو بل نه مخکې کېدلو وترکنا یوسف او پریخو من حضرت یوسف عند متاعنا پنیز د سامان زمونږه هغه جامې چې زمونږ وي هغې سره هم دی کینو چې روره ته دلته کینو موږ د یو بل نه مخکې کیدو ناګانه شرمخ راغی فاکله الذئب نو وخوړه هغه له شرمخه باباجي ته خو په موږ اعتبار نه کې خو کیسه هم داسې ده وما انت بمؤمن لنا او نه یې ته یقین کوونکې په موږ ولو کنا صادقین اگر که یو موږ رښتوني وجاءو علی قمیصه او راوړو هغوی کمیس داغه بدمن کذب په هغه وینه دروغه هغه کمیس هم راوړ او په هغه کمیس باندې وینې هم وې خو دا ټول د دروغو وینې وې قال یعقوب علیه السلام ورته وایي نه بل سولت لکم بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته تا انفسکم ځانونو ستاسو امرا یو کار دا د ځانونو ته دا ښایسته نو زما له څه پکار دی فصبر جمیل نو زما کار څه دی هغه دی صبر جمیل فصبر جمیل نو زما کار هغه دی صبر ښایسته صبر جمیل دی ته وایي چې څه مسله درته پیښه شي توجه الله ته وکړې مخلوق نه شکایت پرېږدې داسې وشو داسې وشو بس الله ته دغه فصبر جمیل نو زما کار څه دی هغه د صبر ښایسته چې بس مخلوق ته ما وی شکایت نه کې والله المستعان الله پاک چې د امداد غوښتلی شي د هغه نه علا ما تصفون په هغه خبره چې تاسې وایې دلته دی وغورځو دا څه درې شپې وی دلته دا یهودا رورې شو ده به وله پټه پټه ډوډۍ وړله ورغورځوله به چې درې ورځې پس بیا په دې لاره باندې قافله روانه وه هسې تله هغوی ورله ما د پښتو کې نامه نه راځي د پښتو کې ورته څه وایي خو په عربۍ کې ورته وارد وایي وارد دا د قافلې د پاره چې د اوبو انتظام کوي د خوراک انتظام کوي دې ته دغه وایي وارد دغه د قافلې چې کم وارد و هغه دې کوی ته راغی اوبوله چې بورکه یې ښکته کړه او دا څو ملګري دي چې ښکته یې کړه هغې پورې دغه ونښته حضرت یوسف ونښته راویښې جو وجاءت سیارة رالیله قافله اوس سیاره دغه ته وایي دوی موټر نه دی سعودي واده وجاء سیارت رالیل قافله فارسلو نو هغوی ولیږو د اوبو دپاره وارد هم خپل وارد ما وی موږ د پښتو کې معنا نه راځي تاسو یې کوی نو وارد هغه کس ته وایي چې د قافلې دپاره د اوبو او د خوراک انتظام کوي فادله نو هغه ځوړند کړه دی کوی ته دلوه خپله بورکه چې بورکه ور ځوړند کړه هغې پر یوسف ونښت نو وروره حضرت یوسف ته دا د دنیا چې څومره حسن دی که نه دا ټول راغونډ کې نیم حسن الله دغه ته ورکړی یوسف علیه السلام ته یو زمونږ د رسول پاک حسن دی د هغه حسن بل شانتی و هغه هغه سور او سپین مو خو د سور او د سپین سره په هغه کې یو کمال او د ملاحت دا پکې و دا اوس کمو خلکو کې یو سړی تک سور او سپینې خو چې پوزه دا نه بیا هم خوند نه کوي یو سړی دی سور او سپینی خو مخې نری دی یا ډیر غټ دی بیا هم خوند نه کوي ملاحت دا مطلب تناسب د اعضاو چې مخ سره پوزه برابر مخ سره شونډې برابر ده نو ما وی الله بیا اندازې حسن ورکړی و چې راویې ویسته نو هلک نه دی ته به ملایکه ده قالو نو هغوی ووی یا بشرا ای خوشحاله هذا غلام دا خود یو الک و اسروه او هغوی پټ کده او بدواعتا وی ګرځو مال بدواعه وی پانګې ته و اسروه او هغوی پټ کده او بدواع او وی ګرځو مال دلته ډېرې ترجمې دي خو اسانه دا ده ریاضه دا وارد نو او د ده مرګري دوی چې دی راوویسته نو دی پټ که دا نه وی قافلې ته چې دا موږ هلته وموندو که داسې ویلې وي نو بیا یارېدل چې دا خلک به وایي چې زموږ هم د سره حصه ده نو دی پټ کو د ده کیسه یې پټه کړه قافلې والا ورته وایي دا چرته وایي دا هغه د کوی په غاړه باندې چا خرڅه و موږ ترې دغه کړ واغسته والله علیم الله پاک ډیر ښه عالم دی بما یعملون په هغه چې دوی کوو پاتې شو دا مو وی فادلا نو ځوړند یې کړه دلوه خپله بورکه وشروه او دوی خرڅ که ده بثمن بخس په روپو کوټه دراهم معدوده چې هغه روپۍ وې په شمار اسانه ترجمه ما وې دا ده دې خلکو بیا دې راوړه قافلې ته قافلې والا ورته وایي دا په موږ نه خرڅوې وی والی که نه نو هغه خرڅ که په هغه روپو کوټه او چې هغه روپۍ هم کوټه وي تاسو به وایې کوټه به وي کوټه دې ته وایي چې چاندي پکې کمی او دا کوټ بنګال پې دغی زیاتی تاسو به وایئ چې یو بوری خو به وي وایي نه معدوده په شمار پخوا به چې د څلوېښتو پورې وي نو شمارلې به او چې د څلوېښتو نه به اپلو شي نو بیا به یې تړلې نو دوی خرڅ کړو ده بسمنن بخسن په روپو کوټو دراهم معدوده چې هغه روپۍ وې په شمار وایي موږ پې څه کوو و هلکه کم شی چې مفت ملاو شي کنه د هغې قیمت نیخه دا نن خلک وایي کنه الحمدلله مونږ ته اسلام مفت ملاو دی په کور کې راته ملاو دی نو د دې دومره دغه نشته مونږ سره قدر صحابو ته په مهنت میلو نو هغوی څومره قدر و وکانو او دوی فیه په دې کې من الزاهدین د بې رغبتو نه بې شوقو نه زه بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولا دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب زموږ د حالات اصلاح وکړي ربه زمونږ د حالات اصلاح وکړي ربه توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب پویه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم ربه صحیح پوی کړي خاص کر دا کم کتاب چې شروع کړی دی ربه مونږ ډېر کمزوري یو ربه ته مونږ له توفیق راکړي چې صحیح په دې ځان پوی کړو د پوهې سره ربه اتباع د قرآن او د حدیثو زمونږ نصیب وګرځي ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکي په آخرت کې مراکي په قبر کې ربه د دې خیر نه مونږ مه محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې محنت د دې قربانۍ د دې وخت اجر الله دنیا کې هم ورکړي اخرت کې هم ورکړي الله زمونږ سره د دوی دنیا هم ښایسته کړي اخرت هم ښایسته کړي الله بدنی مالی هر قسم خیر او برکت دوی ته ورکړي الله زمونږ او ستاسو په حلال کاروبار کې راته خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثو آفتونو نه الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي ربه تمام اهل اسلام څونه بیماران دي ته ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله ورکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعا وکړي چې الله صحت ورته ورکړي د ملګرو بچي په سفر باندې دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاک هلته کامیاب کړي روغ خپل وطن ته راولي څه کسان ملګري عمرو کې دي هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله پاک هلته کې هغه مال قبول کړي واپس خپل وطن ته روغ جوړ خپل راولي د وطن خلکو ته د قوم ته زمونږ دا ډیر قدر کوي ډیر لوی عزت کوي الله دې د دوی په دنیا او آخرت کې قدر او عزت وکړي وصلی الله تعالی